کوم دی تر 25 نمبر آیات پورې دی د دې باب خلاصه دا ده چې په دې کې اولن دعوه بیا را تکراری او په دعوه باندې دو قسم دلائل وای یو نقلی دلیل او یو وحی دلیل دا په دې دعوه باندې پیش کړي د اغه نه ورستو بیا د اهلی کتابو چې کم اعتراض دی او کومه شبهه ده نو د اهلی کتابو د يهودو د اغه اعتراض او د شبهه جواب کړي او بیا دا غین ورستو د اهلی کتابو هغه بغاوت ذکر کوي چې هغه کم بغاوت کړو د الله جل جلاله د کتاب او د دیننا او بیا دغه باغیان چې دي نو دا په دوه قسمه تقسیمای یو باغیان د دوی دی په لوی علماو کې د اهل کتاب او غټ علما چې کوم دي او دویم قسم باغیان چې کوم دي نو هغه په وړو علماو کې دي چې کم کم علم والا خلق دي نو دا او په اخر کې ورته بیا تخفیف ور کوي نو لنډه خلاصې دغه چې دعوت لا اله الا هو والا دغه دعوه بیا را تکراریږي پاغي باندې دوه قسمه دلایل وحیی او نقلی او بیا د هغه نه ورستو د اهلی کتابو بغاوت ته هغه جواب د شبهه دی او پاغي کې د اهلی کتابو علماو د علماي سو بغاوت ذکر کړي او بیا هغه باغیان په دوه قسمه تقسیمای او بیا په اخر کې ورته دمکی ور کوي بس دغه لنډه خبر ده نو دعوه ده او دلایل دی پلا او دا غي منون کې او نه منون کې دا غي نه منون کې بیا په دوه قسمه تقسیمای بس دا خبره را پکې شاهد الله انه لا اله الا هو شهد الله گواہی کوي الله تعالی انه چې یقینا شان ده لا اله چې نشته معبود لا اله نشته خالق نشته رازق نشته حی نشته قیوم هغه ټول معنی براواخلی چې د صورت په دلایلو کې تیر شوی دي الا هو غیر د الله نه غیر د الله نه بل سوق الہ نشته دا د صورت دعوام شو او په دې کې دلیلم بیان شو خدا دلیل کم دلیل دا دلیل وحی دی دلیل وحی ما تاسو ته ویلو هغه دلیل وی چې پاره کې الله جل جلاله په خپل ځان ته نسبت کوي چې دا دعوه زکو ما دا خبره زکو په دې ځای کې الله ته نسبت ته شاهد الله الله دا گواہی کوي الله تعالی دا گواہی کوي په دې باندې یو سوال دی غدا دی چې د لا اله الا هو د دعوی مدعی په خپل الله تعالی دی دا دعوا الله کړی دا نو گواه خو غیر وي د مدعینا چې څوک گواہی کوي هغه خود مدعی نه وی کنه نو دې دا کې الله تعالی مدعی دی نو څنګه وای چې شاهد الله الله گواہی کوي مدعیم یو او گواهم یو نو جواب داغه دا چې هغه په مخلوق کې وي د الله په شان کې خدا غنه برابرېږي دویمه خبره دا ده چې دلته کې شهیده په معنا د اخبرا اثبتا بینا اعلما د دې ټول په معنی سره واخلا شهید الله بیان کړی دی الله تعالی خبر ور کړی دی الله خوش وي اثبت الله فی کتابه الله په خپل کتابونو کې دا خبره ثابته کړې ده انه لا اله الا هو چې نشته د معبود الا هو مگر غیر الا هو غیر داغنا غیر داغنا بل څوک معبود چې کوم دین هغه نشته دی بیا په نصارای نجران باندې بیا را دراغه چې هغه د عیسی علی السلام د الوهیت عقیده لرله چې عیسی علی السلام الہ دی نو دلته کې ورته وی چې نه لا اله الا هو دا خو یو دلیل شو دویم دلیل والملائکه و اولو العلم دا د شاهد فاعل دی وشهد الملائکه او گواہی کوي ملائکه ملائکم دغنا आवाज کوي چې لا اله الا هو د الله گواہی خدا شو چې په کتابونو کې دا مسله بیان کړی دا ملائکو گواہی به مونږ څنګه معلومیږي نو د ملائکو گواہی چې دا هغه دغه دا چې هغه وحی راوړي د انبیاله مسالم ته او د دې خبره وحی راوړي چې لا اله الا هو فزاجرات زجرن اسم ملی پاغه فرشتو چې شړی ور یزي زجرن په شړلو سره فتالیات قسم ملی پاغه فرشتو باندې چې تلاوت کوي ذکرن د ذکر د الله ها ان الہکم لواحد سوئی چې یقینا الہ تاسو چې له لواحد خامخا یو دی ور ال تداوی بیان راغله دی نو ول ملائکتو د ملائکو گواہی دغه دغه ال سورته صافات کې را څلورم نمبر آیات کې وقائما بال واولو العلم او بل څوک گواہی کوي اولو العلم د علم والا خلق چې کم عادلان خلق دي علما خلق دي نو هغه دا گواہی کوي چې الله تعالی سره یو دی او داغه نه ما سیوا بل څوک معبود نشته لخوا نو اولو العلم دا دریم دا دویم دلیل نقلی شوخه دلیل نقلی دلیل نقلی ما تاسو ته ویلو کله بده ملائکه نه کله به د کتابونو سابقه نه کله به د جناتو نه کله به د انبیاو نه کله به د اولیاو نه کله به د مرغو نه نو دلته کې و اول العلم دا پخوانی علما چې کوم د تورات او د انجیل علماو هغه هم دک خبره کوي چې لا اله الا هو نو چې هغه دغه دغه کوي گواہی کوي نو دا د هغه نه دلیل نقلی را نقل کو نقل دا غي نه وکړو قائما بالقسط دا قائما بالقسط دا قیام قدریدلو ته وای خو لیکن چې کله رستو پسې لرځي کې به راشي لکه دلته چې راغلی دا بالقسط نو بیا یې معنی د سوي د استقامت او د کلکوالي وی او قسط عدل ته ویل کیږي امام بخاری وای القسط مصدر المقسط وهو العدل والقسطاس هو العدل بالروميه هغه وای چې قسط کوم د مصدر د مقسط ته او چې باب افعال نه دی قسطونه ورکی نو هغه تاسو وای دا انصاف یو وکنه نو اوس تاسو وای قائما بالقسط شهد الله گواہی کوي الله تعالی انه لا اله الا هو چې نشته معبود غیر دا غنا قائما بالقسط پدات حال کې چې کلک دی الله په انصاف باندې کلک دی په انصاف باندې انصاف کوي بل څه نه کوي ظلم نه کوي لا اله الا هو اوس دلایل ذکر کړ دوا نقلی او وحی نو په اخر کې بیا به تور نتیجه سوی لا اله الا هو نشته د معبود الا هو غیر د الله نه ولی زک العزیز هغه زور ور دی هغه د قدرت کامل مالک ته خاوند دی الحکیم او هغه حکمتون والا دی هغه د علم کامل علم محیط خاوند دی نو دو صفاتونه د خدای قدرت یاد کنه الحمدلله کتمه ویلو چې صفاتونه د خدای خاص الله لري صفاتونه د خدای سړي نو مار ته وی چې یو قدرت کامله دی او یو علم محیط دی دا د ودی ښا اوس چې دای کله ذکر کړو دعوا او دلایل شو نتیجه ذکر شو نو پس داغینا ان الدین عند الله الاسلام اوس دا خبره ده چې د اهل کتاب سره د محاجی چل خی او دا غیغه شبهه د اهل کتاب او شبهه او اعتراض کوي هغه دفقې هغه اعتراض دا غوي څه دی هغه وی چې ښا ته دا خبره کې چې لا اله الا هو دا الله نه سوا بل معبود نشته دی نو ګوره يهوديت په دې خبره قائلو چې دا الله نه غیر بل معبود شته چې عزیر ابن الله عزیر علی السلام دا الله زوی دی عیسایان په دې خبره باندې قائلو چې د الله تعالی نه بغیر بل معبود شته چې عیسی علی السلام دی نو وی ګوره د الله تعالی دینونه يهودیت هم د الله دینو او نصرانیت عیسایت هم د الله دینو او پاره کې فراغلی چې د الله نه غیر بل معبود شته نو الله جواب کوي چې نه يهودیت زما دین نو نصرانیت زما دین نو زما دین کم دی ان الدین عند الله الاسلام یقینا دین عند الله عند الله قبول په الفنیز د الله باندې الاسلام هغه اسلام دی اسلام دین دی لکه زما پنځ باندې يهوديت دین نو دا تاسو د ځان نه جوړ کړو نصرانيت او عیسایت دین نو دا تاسو د ځان نه جوړ کړو د موسی علی السلام دینوم اسلامو د عیسی علی السلام دینوم اسلامو د ابراهیم علی السلام دینوم اسلامو دا کمال ته ویلو کنا التا دغه کې سورته بقره کې تیر شو کنا چې ووصا بها ابراهيم وصیت کړو په دې دین باندې ابراهيم عليه السلام و بنی ابراهیم بنی ابراهیم علیہ السلام خپل زامنو ته وصیت کړو و یعقوب یعقوب علیہ السلام کړو سی ورته ویلو یا بنی یا ای بچو ان الله استفا لكم الدین یقینا الله تاسو له غره کړی دی دین فلا تموتن الا وانتم مسلمون نو تاسو ممړ کیږئ مگر په داسې حال کې چې مسلمانان یې نو داغه دین سو اسلام ګور هغه اسلام مسلمان دغه رنګي د ابرا دغه د عیسی علی السلام دینوم اسلامو لکه سورته مائده کې براشي دغه رنګي دین چې کوم د موسی علی السلام هم اسلام او فرعون چې مړکیږي نو سوئی لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين زن مسلمانانو نه نګور داغه دینوم د موسی علی السلام دین اسلامو په دې ځای کې تاسو یو قاعده وکولا هغه دا ده چې لکه څه به سمانی او سبا نه مانی دین معنی مې تکړه ویا دي دي تا دین معنی مې تکړه پاره کې یو معنی و قانون د ژوند قانون د چا د ژوند او د اسلام معنی مې تکړه وا چې الاسلام تفسیرونه کرازی الاسلام دا قرطبی لیکي هو الاستسلام اسلام څه شه د انقیاد او تابعداري ده اوس د دې لفظ معنی څه شو ان الدین یقینا قانون د ژوند چره عند الله اے یقینا قانون د ژوند عند الله پاس شوه په دربار د الله کې قبول شوه په دربار د الله کې الاسلام هغه څه شه د سرټیټی دا بس الاسلام سرټیټی د قانون د الله تا د الله قانون سره د الله پاک ته قانون انسانانو ته سره علی ګل دي انسانانو ته ویلي چې بس تاسو لپاره قانون دا دی چې د الله حکم ته بسرق کته کوي تاسو به نور څه نه کوي چې مطلب د الله قانون راغی نو دا نه چې ودرې اوس په پارلمان کې پیش کو او بیا په بحث کو ک بیا منظور شنو پاس بشي او ک منظور نشنو فعل بشي نه نه نه بس تاسو لپاره قانون د ژوند اسلام دی اسلام دغه چې بس د الله حکم ته صرف کته کول کاملا کاغه په مسله د په باب د عقاید کی کاغه په باب د اعمال کی کاغه په باب د معاملات کی کاغه په باب د عبادت کی په هر بنیاد باندې چې د الله حکم راغی بس د پکې اخوا دې خو نه کوم بس دا زمانم دا زماره لپاره منل شوی حکم دی او دا رد چوپالی کتاب باندې چې هغه وی چې يهودیت کې دوه خدایانو دوی وی خطا وای چې يهوديت او نصرانيت خو باطلو نو تورات او انجیل چې دي تورات او انجیل په هغه کې خراغلی دي چې عیسی علی السلام د الله تعالی زوی دی نعوذ بالله من ذلک ولد الله عیسی پوښتنه دا په انجیل کې راغلی دي ولد الله عیسی راغلو چې الله تعالی عیسی علیہ السلام پیدا کړی دی نو دوی ته نه ولد الله عیسی جوړ کړو یا ولد الله عیسی به جوړ کړو چې دا د الله زوی دی نو دغه شانت نور په دې انجیل او تورات کې دوی ګډوډای کړی وي نو دوی جو حواله ورکوي تورات خو آسماني قانونو کنه آسماني کتابو انجیل خو آسماني کتابو ته چې مونږ ته دا خبره کې چې د الله په قانون کې د الله په دین کې دو خدایان نشته دی نو دا په تورات کې چراغلی دی دا په انجیل کې چراغلی دی نو الله دا غي جواب کوي و مختلف الذين اوتوا الكتاب او اختلاف نو کړی هغه خلکو چې هغه ته کتاب ورکړل شو الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس دا غي نه چراغ هغه ته وحي او دلیل بغیم بینهم د وجد بغیم بینهم د وجد حسد نه په خپل میانس کې معلومه څه شو خلاصه د جواب دا شو چې تاسو چې تورات یادوي چې پاغه کې دوه خدایانو تاسو چې انجیل یادوي چې پاغه کې دوه خدایانو نو هغه دست البغات ته هغه باغیان او علما او پاغه کې د ځان نه خبري ورګړي کړی دي باغیان او علما او د ځان نه خبري ورګړي کړی دي د ځان نه پکې لانجی راځي دي ښا نو کتاب باندې پتا حواله ورکه خدا الله تعالی په کې هغه خبري نشته دي هغه پکې هغه تحریف کړی دي نو تاسو بل قانون خولو چې ولکه ته چې کله بحث کې مباحثه کې د چا سره نو استاد بحث او مباحثه مصدر بسی هغه با د الله کتاب او د الله قانون وی ښا د الله قانون وی نو که چرته څوک تا ته په کتاب باندې حواله در کې نو تو ګورا چې هغه کتاب کې دا خبره چې لیکل شوی دا نو دا د دلیل سره څنګه برابر دا او کنه برابر نو که به دلیل او د دلیل سره مخالفه خبره لیکل شوی و نو پته ولګی د دا په کې چا د ځان نه څه کړی دا ګډوډی کړی دا دا په کې کئی خلک په کتابونو کې ګډوډی چې کوم در هغه راو باسي او بیا یې پیش کوي چې وګوره د پلاني کتاب کې دا راغلی دی په خوا دا یو دغه رواج ګرځیدل چې خبره وراله وی کتاب لیکلی دی بس مطلق کتاب ته یادو کم کتاب لیکلی نو کاغه بیا د شعرونو کتاب غلم د پسراوړو وی دی کرا غلی دی نو لکه د شعرونو کتاب په دلیل نه کنه کتاب په دلیل ګرځي چې ته قران راوړه حدیث راوړه یا فقہ راوړه نو یو کتاب دا غی نه پیش کوا نو ته چې کوم دنه ما پسې دا راوړي د شعرونو کتاب او دا غی نه دلیل پیش کې نو دا خو من دست البغات په کتابونو کې کله کله باغیان خلق سو کی هغه پکې د ځان نه ګډوډي راو باسي لکه ننم شیعاګان او دا خلق شروع وی دا کله په تفاسیر کې کله چې کوم دنه مطلب دار د حدیثو په کتابونو کې کوشش کوي چې د ځان نه پکې یو شی کله په فقہ کې د ځان نه یو شی ور داخلولو کوشش کوي نو هغه دست البغات هغه ته وایي ګډوډي د باغیان علماو هغه ته به اعتبار نه ورکي خجی ومختلف الذين اوتوا الكتاب ومن يكفر بآيات الله نسوک چې انکار کوي د آیاتونو د الله نه فإن الله سريع الحساب یقینا الله تعالی ډیر در حساب کوونکی دی بیا تا سره جګړه شروع کی بیا در سره بحث او مناظره کوي نو ته ورته سوای فإن حاجوکا نو کچرته بی دلیل جګړه کوي دوی د تا سره نو فقل ورته وای اسلم تو وجهي اخلص تو وجهي ما خو خالص کړه د ځان خپل ذکر د جز مراد ته کول دی مخ می خالص کړه دی یعنی ټول ذات می خالص کړه دی لله خاص د الله د پاره اے زما خو خاص د الله د پاره ځان خالص کړه دی ومن تبعن او هغه چا ځان خالص کړي دي الله لرا من تبعن چې څوک زما تابع یعنی زما صحابه زما امت او زو زه خو د الله د قانون تابع یم زه سیما د الله د قانون تابع یم نو اوس وقل للذین اوتوا الكتاب او وای هغه سان ته چې کتاب ورکړل شوی دی ورته والامیین او هغه خلک چې امیان دي امیان څوک عرب پوښوي اسلمتم آیا تاسو اسلام قبول کړل آیا تاسو تابعدار یی د الله دلته کې دا استفهام تقریری دی ښا دې ته سوې اسلمو تابعدار شئ د الله تاسو اسلام راوړئ دا په دوران بحث کې ګورئ دیتا په دوران بحث کې دا د مناظری اصول لچ اول به سړی ته د حق او د اسلام دعوت ورکې نو اول ورته د اسلام دعوت ورکې چې اسلام قبول کړي بس پرېګ دی دا مسلې نو که قبول کو خو صحیح ده که قبول نکړو نو بیا به سره الله پوه شي نو یو طریقه خدا ده دویم دا اصل کې د مناظری مرجع او منبع ورته خی چې خه مناظره خو کو خو د کوم کتابونو نه به کو د کوم کتابونو نه به کو نو دې کې ورته وی چې اسلم تو وجه لله زه خو مناظره تاسو سره د الله په قانون کوم د الله په کتاب کوم ګوره په بل کتاب باندې مناظره نه کوم د بل کتاب نه ما ته حواله نه راکوي هغه حواله برا کوي چې کوم خاص د الله تر طرفه وي د الله قانوني د الله حکمي د الله آیاتي هغه برا ته پیش کوي اوس راځي په دې خبره باندې متفق کیګو چې تاسو هم دلیل د الله د کتاب نه او زما هم دلیل د الله د کتاب نه دا ورته وایا نو ورته وا چې اسلم تو وجهي لله ومن اتبعن وقل للذین او وایا کسان ته اوتل کتاب چې ورکړ شوی تور کتاب والامین او امیان تو وایا اوتل کتاب یهود او نصارا دي او امیین چې دا مشرکین عرب دي اسلمتم یعنی اسلمو تاسو د الله قانون اومنه نو کدا الله قانون اومنه چې صحیح ده بس مانو ټیک تا ته مونږ ته د الله د غنا کتاب نه او د الله در علی گلی شوی دین نه دلیل را کوم مونږ سره منو نو الله وای فإن اسلمو کچرته دوی اومنه لا کچرته دوی اسلام قبول کو تابعدار شو د حکم د الله فقد اهتدوا نو یقینا دوی خو هدایت مونته بس بیا خو مناظره خلاص شو چې سید بس تاسو د الله قانون منئ الله دا ویلی دا ویلی دا ویلی خبر خلاصه و ان تولوا او که دوی مخ واړول د اسلام نه فانما عليك البلاغ نو بیا فإن وإن تولوا کچرته دوی مخ واړولو جزاء دلته مقدر دا شرط دی فلا تبعت عليك نو پتا باندې تاوان نشته دی پتا باندې تاوان نشته دی ولی زکه انما عليك البلاغ یقینا پتا باندې سره پر سوال دی والله بصير بالعباد الله تعالی لدن کې د بندګانو خپل دی چې څوک منی او څوک نه منی اوس زجر ورکی دی دغه تا منکرین د دعوی د الله لا اله الا هو تا چې تاسو خو د الله لا اله الا هو دعوه نه منئ او اسلام نه منئ خو تاسو حالت څه د تاسو خو خپل ځان ته وګورئ ان الذين يكفرون بآيات الله یقینا کسان چې کفر کوي انکار کوي د آیاتونو د الله نه ويقتلون النبيين او وجني پیغمبران بغیر حق بغیر د کوم جرم شرعینا بغیر د کوم جرم شرعی نه وجني ويقتلون الذين او وجنیا کسان یامرون بالقسط چې غي امر کوي بالقسط بالعدل په انصاف باندې کم خلق چې د انصاف خبره کوي امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي دوی غوي وجنی ها من الناس د خلقنا فبشرهم بعذاب الیم نو زیر ور کوي ته عذاب دردناک دی خلق ته دردناک عذاب زیر ور کدا لوی باغیان دي اولائک الذین دا کسان دی حبتت اعمالهم چې برباد شوی دی عملونه دوی په دنیا په دنیا کې په دنیا کې عمل برباد او په الاخ والآخرت او په آخرت کې و ما لهم من ناصرین او نشته دوی لره څوک مددگار څوک د مددګارانو نه د دوی لپاره نشته دی نو په دې ځای کې درې عذابونه ورته ذکر کړل کته تاسو خیال وکړئ یو عذاب سره حبط الاعمال اعمال برباد شو دویم عذاب څه دی هغه یو بشرهم بعذاب الیم یو عذاب دردناک دی بل حبط الاعمال دی بل مالهم من ناصرین څوک مددگار نشته درې عذابونه شو ابو حیان تفسیر کې لیکلی دی بحر محیط کې هغه وای درې عذابونه په بدل د درې اعمالو کې دي درې عملونه دوی بد کړی دي کشران علما چې کوم دي په هغه کې باغیانو نو دا اوس د دوی مډالې حالت ته بیانې علم ترایت ګورنا ال الذین کسانو تا او تو نصیبا من الكتاب مار ته وی چې کم ځای کې د دوی غټ علما یادې نو هغه ته او تو کتاب وای او چې کم ځای کې واړه علما یادې نو هغه ته او تو نصیبا من الكتاب وای هغه ته ورکړې شوی دی یو برخه د کتاب نه د کتاب په یو برخه باندې پوه شوی یعنی لګ لګ علم شته دی دا هغه خلک دي ښا په دې ځای کې نصیبا من الكتاب کې د مفسرین دوه قول دي یو قول دا دی چې دا هغه خلک دي چې هغه سره یو کتاب دی یعنی یا صرف تورات منی یا صرف انجیل منی او بل قول د مفسرین دا دی چې نه نصیبا من الكتاب هغه علما دي چې هغه د کتاب په بعضی سره پویږي او په بعضی باندې نه پویږي لګ لګ علم چې کوم دشته دی پورا علم نشته دی نو هغه نصیب من الكتاب دی یدعون الی کتاب الله راغختل شي کتاب د الله تا قران تراوغته شي تورات تراوغته شي راځي چې په دې باندې فیصله وکړو ليحكم بينهم دې لپاره چې فیصله وکړي دا کتاب د الله د دوی په میانس کې نو ثم يتولى فريق منهم بیا یو ډله اوري د دوی نه وهم معرضون او حال دا دی چې دوی همیشه د حق نه اعراض کوونکي دي د حق نه مخ اړونکي دي همیشه دوی د حق نه څه کوي مخ اړي ښا نو د دوی خباثت بیان کړو چې د دوی خباثت دا دی چې دا کمی کشران علما دي دا کم کشران علما سوچ دي بد علما یادو مګور خا علما حق نه علما سوچ چې کم کشران طبقه ده هغه ته چې تو وای راشه د الله په کتاب پس باور شو نو هغه تا ته هغه خپل په علماي سو کې غټ علما چې کوم وي هغه ته یاد چې نه هغه پسې زم ستا خبره نه منم و زما مما نه راته د الله په کتاب فیصله کو و اننا ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون و تول د فلانی نه خپويږي سو زاغه پسې نه درځم د الله په کتاب تا سره فیصله نه کوم که د فلانی په خبر را سره فیصله کې حکم د سره ګنې د الله په کتاب د سره د فیصله نه کوم دا کسان نه ذالک دا دې د الله د کتاب ته مخړی نو دې یریږي نه د الله نه نه ډاریږي نو الله جواب کوي ذالک دا وجه بیانې د بغاوت ذالک دغه د الله د کتاب نه مخ اړول دوی ځکه کوي به انهم په سبب د دې باندې چې وای دوی قالو وای دوی لن تمسن النار هرگز نه رسیږي مونږ ته اور الا ایام معدودات مگر سورج شمارل شوی دی وای و مونږ جهنم ته نزو مونږ باطن یو سوره د دغه کتاب مو اومنه کوم نه منو مونږ اصل دا چړل یو کنه دا پکې غا تعصب مذهبي ورته وای چې دومره تعصب دې پکې چې حق پرس واسم مونږ یو زمونږ نه اخوا دې قانون څخه حق پرس نشته جنتیان خو مونږ یو نو کومه تا سره خبره ونه منو بیا مونږ جنتیان یو الله وای داس خبرن دا وغرهم فی دینهم ما کانوا یفترون او دوکا کړی دی دوی فی دینهم په دین خپل کې چا دوکا کړی دی ما هغه خبرو کانوا یفترون چې ودی چې د ځان نه جوړولې دروغ په الله باندې تړل یله کله دوی مشران او علما چې دي کنه هغه دوی ته د دروغ قصې جوړي د دروغ دلایل ورته جوړي هغه د دروغ دلایل پسې دی روان دی دی هغه د دروغ دلایل دوکا کړی دی خو فی دینهم وی دا فی دین هم ځکه وی چې په دنیا کې هغه پس نه وی خو په دین کې هغه پس رواني کنه نو په دې وجه سره فی دین هم وی ها فکیف اذا جمعناهم اوس نو په اخر کې ته تخفیف ورکړي فکیف دا کیف د تعجیب د پاره دی نو سبت حالت پیدا دوی س عجیب بد حالت پیدا دوی اذا جمعناهم کله چې راجم کو مونږ دوی ليوم فی یوم فاغ اورس کی یا لجزاء یوم د پاره د جزاء دا اور دی لا ریب فیه چې نشته شک پراتلو دا غي کی و وفیت او پورا باور کړی شي کل نفس هر یو نفس تا ما جزاء او ما بدله د هغه کا سبب چې د کړی دی وهم لا یظلمون او حال دا چې دوی نه بس شي کمول نشي څه جزا بدله کې به کم کمواله نشي راوسته پورا عمل ورته ورکړي شي نو په هغه ورځ باندې کتا دوی ولیدل نو د دوی به ډیر بد حالت وي چې د الله د کتاب نه مخړی او دی وایي چې به جنت ته ځما نو دا ته په اسانه باندې ته جنت ته نشي ورتلې دا غپ نه چې ته د الله لا اله الا هو دعوه نه مانی په دې باب کې د الله لا اله الا هو دعوی بیا راوړه شهد الله انه لا اله الا هو هغه دعوی بیا راوړه او دو دلایل په ذکر کړ یو وحی په شهید سره او یو چې کوم دنو نقلی دلیل اول العلم قائما بالقسط او اول ملائکتو ملائکون دلیل او د اهل علم دلیل دا دو دلایل په ذکر کړ نقلی په ذکر کړ او پس داغینه در طبیعت وکړ بیا د الله لا اله الا هو په باره کې علما چې کوم دي هغه اول په دوه ډول شو یو علما حق دي یو باغیان علما دي باغیان علما چې دي هغه خبره مې منې دي په مقابله کې بیا دا باغیان علما دوه قسم دي یو غټ علما دي په دوی کې اوتل کتاب ایو دي اوتو نصیبا من الكتاب چې دا ذکر کړل د دوی افعال بد اخلاق ذکر کړل د درې وته ورکو نو په اخر کې ورته تخویف ورکو په یوم القیامت سره چې پاغي ورځ کې بس تاسو پته ولګي چې تاسو کله ما ته راشي یو پوره پوره جزاګانې د درکم